آیاتونو په باره کې دا دي چې هغه اجماع شو او د ټول مال کې جمهور مسوي دې کې توقیفي دي او څو په اجازه دي دې اکثر وي دا ټول توقیفي دي توقیفي دي البته په دې سورې توبه کې څه بحث دي عثمان بن عفان نه یو صحابي د پوښتنې د الله دا هم په دې منځ کې یاده وخه چې دا بیا شي دا یا شنو په ستاره نو دا یو مسله چې قرآن جمع او ګل د پیغمبر خدا په زمانه کې هر آیت په خپل صورت بیا ترتیب السور دا د ابو تصدیق په زمانه بیا دا دغه چې کوم دې قرات او دا لغت عربي او لغت قریشي باندې جمع کېدل دا د حضرت عثمان بن عفان اوس د دې نه پس زندور خبرې او نو دې کې تفسیر او تعویل باندې بحث کو او حاجت شته تفسیر او تعویل ته نشته پدې کې ما د اتقان حوالی هم کړی دلته پکې د بحری مبین حوالی هم شته قرطبی هم شته رومانی هم شته نو یو آیت ته دا یو ترجمه ده ما قبل د آیت او ما بعد د آیت تبورا او د دې د پر دوه درې ترجمه کې دې شي ته واړه وي ما قبل ما بعد تعویل د اول نه اول رجوع کوي کله سره آیت الى ما تحتمل او چې احتمالي وي نه هغه ته سوي د دې لپاره دا ترجمه کې دی شي دام کې دی دا تعویل دی او چې د قاعده او بل کتل شي یقینا د قدم چاوي دواړه دي چاوي دا مو نو مبین په کتاب الله کې یا معین په سیو سنت کې ویل شو دې معنی واضح شو اکه په دې یو په اجتهاد باندې ته پته او بغیو وی کواشي سر په د آیت یو معنا تاج د ما قبل او د ما بعد سره موافقت کوي او آیت نه احتمالات لري ته د ما بعد ما خپل له اوسه کې دی وایي خدای اوس دوی تفسیر په اصطلاح کې علم د نزول د آیاتونو او د حالات د آیاتونو د قصو د آیاتونو اسباب نازل سو شان او بیا د هغه ترتیب دا مکی دی مدنی دی محکم دی متشابه دی ناسخ دی منصوص دی خاص دی عام دی مختلف قسم اخر کې د ابو حیان خبره کوي ما د ابو حیان د بحث حواله اوسه دی الله سم کوله تفسیر یو علم دی چې باقي بحث کوي شي د طریقې د تلفظ نه علاوه په څنګه وایي دوه به زیر به پیخ دی داګه مدلول د هغې کیفیت تم د خپل پاتو قرآن او مدلولات د انفال دی انفال او احکام افرادیه فاعل دی مفعول دی احکام ترکیبیه مصرف غیر مصرف فاعل مفعول غیره دار نور معنا کا چې قانون دی حالت دا خو زمونږه چې علم دی هیڅ دی زماش کې چې په ټولو خپل په قرآن علم کرت شو او د مدلولاتو د الفاظ نه علم مغت شو او د احکام رادیو ترکیبونه علم صرف شو چې دا کومه علم مفعول دی دا څه شی ماضی ته مضارع ده او دا بیان او غنی او معنی چې استعمال دي په حال ترکیب کې حقیقت او مجاز ته مجبور ده دا ټول د کشور تفسیر علم دی په کوم کتاب الله کوم نزل پیغمبر باندې چې معلومه ده چې الله مخاطب کړي خپل مخلوق هغه ترجمه چې خلق یې کوي د دې وجه الله پر فرمایي هر رسول په خپل جواب سره د قوم کتاب دا نه کوي تفسیر ټول حق دي هغه رسول کو چې بنی آدم کتاب جوړ فإنما وجهه من فضل ذاته چې په خپل کې خلق مو شي به د شرع او حاجت سره ډول پیدا کی یو پدې کې د فضیلت تمثال دی شاهدګه کو چې د مصنف هغه زیات معلومات چې په دې کتاب کې دي خلق ته ورشي چې د مصنف څومره معلومات او په دې له الفاظ کې دنه کړی ویم د مصنف نه دا سره چې کوم کتاب کړی نه دا هغه د بعضې سم مسائل پاتې شي څه شي په قیمت مصنف دي اکثر ته ولا زکات نو دې راځي هغه حذف شوی او بس دا مصنف دریم صحابه کرام ویلې چې یا رسول الله ایتنا لم یذب شاذ لم نه کړې زړه په ګناه ته وایي زړه په اوس وایي کنه وو شی کی ویلې نو شی به زه هو یا به زیات کا یا کم کا یا ډیر بدل کا دې په ویلې شاذ صاحب خروج بس کا بات عائشہ یا حفصہ رضی اللہ یا رسول اللہ خدا سے ہوئے کہ من کم سے بد سے بد قرآن کی دوائی پس کو یحاسب حساب من کثیرا وین کری بلا اہلین سورا حساب وہ سر آسان ہو شکور دا پکشا تیا لاش اتا وہ حساب کی دیش آسان او تے شکر حساب کی خبر خلاص اگوی عائشی دا حساب دے دا عرض دے عرض قرآن دی قولی بل حدیث دا دی چې د علی دا واقع دی او علی ګره دې اوس ته مسلمان دی غالبا چې اتم دې کنه مسلمان دی الته اعتراف کو یو خیری مخالف یو سره په یو کار مخاطب کا د یو سره یو خبر مطالبه پیدا کار کوا او دا حق او دمه کولا کېږي الله موږ او تاسو ورونو مکلف کړو دا غین بیا شرح الحق ولی یا خدای وجه نه جواب مصنف به لوی عالم دی فاضل ګور دومره مزامیر په دې مختصر کې دي په دې کافي دومره مسلې وای یا څه شروع دي څه تتمات او څه قیود دي هغه د پادشي وو او یا په کلاوی چې الفاظ کې معنا د حقیقت مجازن تشریح بیا اوس سره کوي کوي مجاهد او مجاهدیا چې نقصان له واره الناس ما ياخذ هذا الانسان سلم په امر لپاره په دې څوک وایي چې عالم یا په دې مخ کوي عام الله چې قران ظلم او کتاب الله کې ترسمه هر آیت راشه او په دې شمه تن خپش چې الله په دې کوي عالمان زه کوم چې عالم نه مګر عالم هو خوشوي قال عمر ثم قرآن ولي او اعراب كان له عند الله اجر شيء الثواب تشي معنا د آيات البيان او التفسير ذکر دا اعراب په حکمونه ایماني اصطلاح حدیث را چې ترجمه ولا یا وي مختلف علماء تفسير تفسير بين او غد علوم ثلاثه سره جوړ قرآن یا علم عقائد او دارنګي دا علم فقه غټ پکې اصفهاني وایي یا یې غایه او غرض لکه د طب صنعت عزتمن د چانه د کناست د ځمکې د جارو کول یو خضر ستار شي د انسان د مرض یا حاجت پہ خلق و محتاج کی رسید پر زیادہ محتاج نہیں دایات والا پیاج نه پام نه علای نه قران او مسلمان فایده به رسول دې راځي لا قول الصحابه دغه چې هغه قران خو نه قرای دي حالات دي او په نظام دي علم سعید عمل صالح بیا به امام بخاری تبری بیا وایي رسولي قول په آداب او فقه کې شرط هغه دا دی دا غدي عقیده د کم تفسیر په تفسیر مطالعه کې بیا د دې احتمال بیا لا دور په دې الاخبار لا عالم هو عالم حول کې فکر په الاخبار سره الله د قران د خبرو رازونه په شکی نه نه دي پاکي کېږي چې الحاد څه بیتنا خلق به دوک کېږي داغه په درمان دي په د پښتو پښتو په لای کې وخداعي تکربات نیان او اولاد او یا قدریان سے سنوان شو او دارنگی اعتماد دی پناہ کلی تو پیغمبر خدا تو صحابو من حاصل ہوں او دار مسائل دو محدثات ہونا تک دیا قوال متعارش ہوں امکان دے جمع فعالا لیکن یہ اسرائیل خبر ہے کہ صلاح مستقیم سے ہوئے لیشی سو کوئی قرآن تو ہوئے سو کوئی طریقہ دان دیا تو ہوئے سو کوئی طریقہ سنت تو ہوئے سو کوئی طریقہ نبی تو ہوئے سو کوئی طریقہ بطن محمد اٹول ترجمہ ہے دا قوال کے تعارض رہے رد الامر ته ما خبره کوم خبره په سمع ثابته و د پیغمبر په سمع کې نه و مسلمان په طریقه لا ته په احتمال جامع کوي ته کوم دلایل مضبوط اقوا کا تعارض هغه د لوګو مراد کې معلوم دي چې استعمال امر دی نو د خدای په مراد باندې ایمان راوړي او دې بازار نور دنه کې چې پلان کې دې مراد د پلان کې نه او دا ول شتم دې د مرکزي په پاره مرکز دا دی خپل وینا ولې دې لپاره چې دې مقصد دا اراده خوي کنه دنیا مقصد دې نور سلیم دې ته بخره تا کو توفیق الله فرمایي ولې دې اړو کې نه دې او قصب الګی دنیا کې به رغبت نه په موږ دوکه نه شي دوکه په نشي ها د خپل وطن ته ځان ته دوکه کېږي په موږ په نوې دی باز ونه انا بیا دا کار په دې دې کې بیا بتجوه الناس على دين خلق وجه الناس على دين ملوك خلق بادشاہ پر دین په هغه زمانه کې ټول حاکمان پکې شي دوه کاله تر پاسه حکومت کړی او ډېر خلک دا ټول خبره ده تاسو وایي بادشاہ دا دې شي چې کنه دا قائد کتابو دی وی ال د ټول مسلمانان لا بد له امام ولس الامام واجبون دا چې موږ وایو کنه د دې وجه دا مثلا بیا کو خدا په یاد وا دا ټکی راځي اسلامی حکومت راغی او هر څه برابر شو تاسو ګورئ چې هر څه به شي نورې خبرې پسې راځي وایي ابن تیمیه په کتاب کې الله کو پیاز نه وایي مقدمه د ابن تیمیه را ما خلقي څنګه مصفحه وایي ولې چې معلوم پیغمبر خدا او صحابه لپاره ترجمه قرآن څنګه چې الله وایي دوی الله سبحانه وایي ابو عبد الرحمن اسلامي انت هغه سبق ویل چې قرآن بن طویل عثمان عبد الله بن او کان ذا تعلم المسلم صحابه د سم د سره دنیا دور تجاوز به نه حتی چې عمل وکړي علم محمد دوړه نو قران ذکر او علم محمد ټول ادي وجنا فاتح کېدل په مودا کې په یو د مودا کې په دې ټول په تاسو وای هغه څه په دې په قران ذکر کنه بقره به ال عمران مجدد یا نه بس سره به جوړ او رواه احمد بن سعود وقابل وقت البقره ابن عمر د بقره په حفظ هغه دې مو ځکه چې الله او کتاب نه نه لري کوم برخه دې پر ټول خبره چې وایا همدا په دې ما بس په دې لپاره ویلي چې سوچیت تر څه کې نه ده او طریقه تفصیلی نه ده قران بل قران قران بل حدیث او بیا پس دا راځه او حدیث د رسول الله صحابه تر راځه دا حاجت دې ذکر دا یو څو خبره دا شي اوس کوم علوم او امام مالک پر خبره کوي او کافي دی په حق کې مالک په یسید پر ذکر مخکې یو ځل مالک څه په حدیث کې ورشي دا په کتابو چې حق کوي چې مالک بیا په کې نحو ځکه چې معنا تغیر او اختلاف او اختلاف اعراب باندې سر پکې پکار دي ځکه چې بنا او صيغه معلومي بیا دا نه رسو وایي د مشتری د تفاصیل امام ولشي پیشوا دا علوم تحاصیل بیا د خپل باندې قران تفسیر کولای شي موږ د خپل نه کوو د بل څه او پرون ما ویل او ما کلام رسول کې د بیا ما کلام رسول کې بعض کسان د روح المانی او سفیان خبره حمایت دی کړم خو دې په کې هم باز کوي بیا رد کوي ها وی کلام د حمیر سے اعتبار مور کوا اما کلام صوفیت دی قرآن پلے سے تفسیر کا اختلاف بتاوا دا د څه په یو څو خبرې راځي استاد مخکې ما اوس د دې نه پس زه تفصیل به راي نوم کړي په موږ خبره کړو اسماء القرآن خیمه قرآن اتقان کې او روح المعانی نو اتقان کې 106 وای جاهز الله نام دغه خپل کتاب ته کتاب دا یو نوم دی مخالف دی د هغې چې عربو خپل کتابونه خپلو مجمل او تفصیل ټول ته سوی قرآن لکه عربو به سوی دیوان بعد به سوی قصیده قرآن کې سوی صورت دا صورت بعد آیت لکه بیت آخر ته فاصله لکه قافیه بخاری د عربو دا دیوان دی دا قصیده ده وقرآنا وکریما انه لقرآن کریم نمونه خو دوه قسمه کن دوی ته درې موږ چې نمونه درې قسمه نمونه وکړه دا نوم دی محض اسم محض دی او دا اسم کونیه دی او دا اسم لقب دی د خو د بدل حساتان لقب شي د پلان کې پلان د پلان کې زوی دا وان شي کوم نشي د پلان کې زوی د پلان کې پلان د پلان کې مور د څه څه وایي او دا نوم دی دا شي بیا په دې کې اسماء اسماء علم هم اسمي صفات هم دا اسماء علم د قران په نوم شو او علامین دا صفاتي دي کلمه نه عزت قرآن کریم انه القرآن کریم کلام ورتم ولې حتا يسمع کلام الله نور ورته هم وي وانزلنا اليك نور مبينا هدن ورته هم وي رحمت خدا او رحمت دی قرآن ته نزل قرآن على عبده اې پارک سره قرآن ګوري کنه وایي ټول په راړی او سورته په راړی دا حواله شي نزل قرآن على عبده او شفاء ورته هم شفاء ونزل القرآن ما هو شفاء او دلته شفا به کسب شي دواړو کې دوه فرق دي یو شفا دی او دلته شفا دی او بل کسره او فتحه ده شفا جوړېدو ته وایي شفا غټ وکنتم علی شفا حفرة من النار انتم تاسو د کندې د اور په غاړه ولاړ وئ ما د خلاصون شفا نه دی بلکې شفا په دې پښتو کې یا په اردو کې ډېر الفاظ دي هغه مستعملي او ټول غلط ویل کړه دا شکل خبره کوي دا پلان کې سړی ټول عبارت نقل کړو من او عن سره نقل کړو من او عن سره د من او د عن خبره په دې من او عن نوې من عن من عن نه ها من عن دا په دې من دول جهل نه بګان کې جهل جهل ابو جهل ابو جهل ابو جهل ابو جهل وای د پیغمبر خدا بیبي دا نوم سره دا غینوم دی خدایجه اصل کې خدیجه دی خدیجه خدیجه رابع خدیج خدیجه چې بخار راوړي او دویمه سفر راوړي او دویمه سفر کې بیا اسماء اللغات یا دوی اسماء عالم په یو کې خدیجه خدیجه خدیجه خدیجه نه په کې خدیجه کنه دا سفر کې نه دوی دا په بیا او کله کله دا قران بل نو موعظه ده قد جاءكم موعظه مشفاء ذکر مبارک تم هذا ذکر مبارک علی اور تنگی جو کتاب دینا علی علی دې حکیم شت علی ګوره د الله او علی د حضرت علی علی وجد هم وایي دې په خبره کې دا یو نو چې درځي بل جوړ علی چې په علی وایي کنه وایي علی دا غوړي علی رضی الله او علی علیه السلام شهادت او علی هو العلی العظیم دا علاقه پر دا خدای دی او ما هو جواب دی جواب کوي دا د دې وطن کې سناشنا او مليان دي دوی اعلا په دې کې دا الفاظ مشترک دي او بعض الفاظ خاصه دي پیغمبر خدا ته الله رحیم ویل دی او بالکل نه رسول رحیم او ایماندار ته رحمه او به هو ته رحمه ټول رحیمان ولې شرفاء شریف او دا څنګه الفاظ مشترک دي الله الله عليم دې او تم عليم الله عليم دې او تم عليم دا څه ویل شي دا په کې یا روا بعض الفاظ الله په خدای کې راته الله شو الفاظ یې غل مبالغه شي چې الله الرحمن شو بعض غل مشترک نه کوي دوه د مستعمل دي هر د خپل خپل دا په اصل یا روا ایمان ما کې ځکوا قرآن ته حکمت بالغه فما تريد حکمت په مقصد قصص اهل قصص سلور نمونه دی په روایت کې دي صحابین مکرمه دي مرفوعین مفخره قرآن صحاب وایي مکرمه ورته وایي مرفوعه ورته وایي مصحفین راشي کتاب ورته وایي کتب جمع ته ویل شي دغه اقسام د علوم اسما قسم کې شي اسما قسم حکایت ان لا ابلغ وجه موجود کتاب وکړي وبي سيره اسماعيل ابا ليبين اذهب المرء كاركم قرآن فخرب بھی سوک جو جماعت میں ڈالا بس اصل کے قرآن دے قرآن نے دے قرآن امام شبی دا قرآن نے دے قرآن فقال جماعت وہ اسم عالمی غیر مشتقل خاص من کلام اللہ غیر محمود وہ بھی قال ابن کثیر عمر الشافعی وای به یو خطیب رحمانو انه کان هو قرا قراتن ولا یې قران قران څه ویل لا قران به قران نه کول قران اسم او محمود او دا قرات نه محمود لكن نوم د کتاب الله کتاب او یو قوم وای دا قران دی خو دا قران نه دی دا قران دی قران څه قران دی په اوس یو سورته بل سورته قرای مشتق دی دا قرائن قرن په وفات ته وي دغه چې آیاتونه یو کسي او دې خلق په کدا وي چې دا قران دی کوم وخت چې قران مستعمل شي حمزه ته پاتې شوی دا هم په یو خبره دې باندې واپس کلام ورته وي کلام ته وایي کلام وایي د کلام د کلمې کلم تاثیر ته وایي د تاثیر ته په انسان دا چې پیدا شي مخالف نور ته وایي ځکه په دمان دي د حلال او حرام پټې پټې خبرې معلوم دي د په دې غوامض الحلال او الحرام پیغمبر خدا نور دی او نور دی دا یو بحث دی نور دی که بشر موږ نور هم دی بشر بشر خود کړي بشر د مشن پوسټه کې خپل امور هم بچی هم ودی انو هم دې ځکه چې دا هغه په وجه باندې چاري د کفر او جهاد ځای کته دې درنا دې درنا ده چې کومه ښکارا خبر نه چې بني آدم او فلایو انما انا بشر من لا پک یاد او اصل دا پکې د غب شپ په دا یاد او پیغمبر خدا ته نو قرآن ته نو خدا ورته حمل د مستر مبارک تا قابل له قرآن دې څوکیدار شاهد دې ټول